آیات الكتاب الحکیم دا سورت لقمان دے لقمان حکیم واقع پکی رستورا روانه دا ذکر تمام سورت تا سورت لقمان یو درشم صورت ده په ترتیب عثماني کې اسمان نه چراغله او فضلستم هر کله چې مخکې صورت روم کې ادله عقلی او په توحید نه په دې صورت کې ادله سر ادله ثلاثه په وحدانیت د الله عقلی دلیل نقلی دلیل وحی دلیل داوود صورت نفی د شرک دا امهات د سورۃ عقل دلائل به پشپغ آیاتونو کې بشارت به پدریو کې ترغیب به قران ته پدریو کې زواجر او تخفیفات به پشپغو کې خلاصہ دا منقسم ده دو بابونو ته اول با ترن الله سمایا ته پوره اول ترغیب ده د الله قران ته فسلو صفاتو او سلو صفات به د اهل قران دیمه خدریمه خبره زجر منکرینو د قران ته پشپغو قباحتونو سره او څلورمه خبره تخویف او بشارت به یو دلیل عقلی به بل دلیل عقلی به د لقمان حکیم نه دنګ ټکورم پکې داخلي شپېلې وهل ګنګرو وهل سپېړې پړکول ومن الناس من يشتري لهو الحديث عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نے نقل لے چاہے ماتے تپوسو کوئے عبد الله ابن مسعودہ قران باندې بتا غوښ کې ستړې به هم شي خورست چې کله د قران نه پاسې د انداړه باندې باغ باغ الله دې مونږه د قران نه بغیر بیل نه کی خلک به دنیا د دنیا وسو بغزونو ژوند دی د حسنودونو ژوند دی د پریشانو ژوند دی الله د الله په ذکر کې چې تا اخته هغه وخت کې بلک ستومان نه یقینا هغه کسان اوس بشارت یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل عملونه کړ دي نه دیو د پاره جنات النعیم جنت د نعمتونو دی یو خالدین فیها همیشتن وی پدې کې دعا وعد الله حقا وعد الله د رښتیا د درې او هو العزیز د الله د زورور الحکیم هر کار کې د الله حکمت ده یا دلیل عقلی خلق السماوات بغیر عمد پیدا کړی دی الله اسمانونه به دستنو ترونها دو معنی یاد دي درته پیدا کړی دی الله اسمانونه به دستنو چې تور تا ګوره به دستنو به دستنو والقا فی الارض رواسیا او غرزول دی په غرونو کې رواسیا مضبوط غرونه ولقد اتینا لقمان الحکمه لقمان حکیم لقمان ابن باعوره د یعقوب علیه الصلاۃ والسلام خره کی د دروم په سیدون کو کېو دل الله ډېر حکمتونه ورکړي عجیبا اگر چې درنګ په اعتبار باندې داسې والله شان ته ګوره چې الله ورله حکمت ساجيبه ور کړي د نجارې کار وکاو د ترکانای رب ذل جلال الله د ته د حکمتونه ورکړي چې الله د د حکمت خبره په قران کې ذکر کړي او دا د دې لپاره زنده ثبوت ده چې د لسونه حکمت ورکړي حکمت څه شی او العلم النافع والعمل الصالح والاخلاص الدائم علم نافع الله ور کړو عمل صالح الله ور کړو اخلاص دائم الله ور کړو چاویلی د حکمت یو کلی معنی کړي هر چیز کو خپل مقام پر صحیح سمجھنا چې هر شی په خپل مقام باندې صحیح صحیح و پیژني دغه ته حکمت وایي ودا ته چاوي چې الوک معنا ته ولې هغه د پلانیش باندې کې نه چې تا ګړې سره ولې ول ولې نه يم ول دې مقام ته ته پسرا ورسې دې ودا ورته قدر الله یو خدای الله تقدیر دی اذا الله د تقدیر څوک مقابله نشي کوله دیم صدق الحدیث رښتونه ما همیشه رښتیا ویلې رښتینی وینا وترک عما لا یعنی پر خودل دا خبرو چا مناسب نه دي د درې خبرو زدي زه تر اور سوالم تاسو ته یو درخواست دی د خپل بيدا دا شکر دا دی چې خې ګړه ور سره کوا خدمت کوا دعا ورته کوا ما ته ور ګرځیدل و ان جاهدک او که کوشش لګی زور لګی پتا باندې بيدا دا دا چې ته شریک جوړ کې ما سره هغه چې نشته تعالی را پغې باندې علم فلا تطعهما نو منا خبره ده بيدا دا او دریم دریم امر وا صاحبهما مرګرتیا کوا د دې دوانو سره په دنیا په کار د دنیا کې دنیا کې بور سره مرګرتیا کې مې منا خدا نه چپلار دې الله وی الله بیا مې او صاحب هما مرګرتیا کوا د دې دوانو سره فی دنیا پکار د دنیا کې معروفه خونه کا مرګرتیا دا معروفه نه ور پسې ولې راوړ یعنی پلار دې ډاکو دې تا ته چرایزه بچیا چې پدې کندر باندې ورزو وینا نه داجې نه داجې د الله د پاره کپټی کې کار کې چې در سره وکما کتروړه د بازار راوړې چې در سره راوړ دا پاتې کې دې نشي سختړن کې استاد خصلت گرفتار شي نو بیا به مل راوړي یعنی ستا یو عمل بام په الله باندې لا تخفا منکم خافیا تام نشي پټه دې نو ستا عمل ان الله لطیف خبیر الله بارک سی زنینی ینی بارک سی زنا او خبردار دے یا بنیا ازما بچیا دا پینزم امر قائم کا منزل را امر کوا پنه کار باندې د شپغم من کوا د بدکار نه او اتم مصبر علی ما اصابت صبر کوا پغه سبانه چتا تر سیږي ولی پا دی کاروان سڑی تو دی برازی اندر این را می تراشو می خراش تا دمی آخر دمی فارغ مباش نبی واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور محبوب عالم صلی الله علیه وسلم د ټوله دنیا بادشاہان د نبی نه قربان شي د ټوله دنیا اولیاء د نبی نه قربان شي د ټوله دنیا شریفان د محبوب عالم نه قربان شي بل بلا سو کې مړه هم تن به متوجه شه نبی علیہ السلام چاله ویلاس ورکنو نبی با اول ته خپل لاس نه خلاصاو تر دې چې سړی به د پیغمبر خدا لاس په خپل پرې خو الله سونه مینه د نبی سونه خاکساری د نبی ولا تصائر خدك للناس یعنی لا تور زانهم تکبرا د خلکو نه راز په تکبر مکوا اوای کنا وکنا ازل جبار سعر خده اقمنا له من مله فتقوما کله چې جبار وکنا ازل جبار سعر خده چې کله خپل مخ په تکبر سره موږ نه واړی نو اقمنا له من مله فتقوما او شپغم مقصد فی مشیکا او شپغم امر دی او مقصد فی مشیکا درمیان روی کوا په خبر رفتار کې کله چې تک کې نو ډېر منډه موا خلق به څه چلو شو نه بالکل میږي سبوا د دې بام الله ستا سره حساب کوي درمیان روي کوا پر افطار کې محبوب عالم با چکلا په یو لار روانو لګ مخه طرف ته د محبوب عالم کوګواله به او ګویا چې د یو غونډې نه را کوزي وقصد فی مشیکا او لسم وغزز من صوتک خکتکا د خپل بازی آوازونو نه بازی آواز زکویل نه دی وای هغه وخت کې چې کله له غټي راشي نو دی دا غوګونه د شکته کې او لکه شاته غټه کې ته ودرېږي وای چې څنګه په آرام سره خړای شي خورمه د شي د وسته او چې دلته د په بانګ څوک چغه کې نو دی مهناره کې وای ته به دنیا روانه شو وان وان انکر ان انکر الاصوات لصوت الحمير یقینا ناکار د وازونو نه आवाज د خر ده یو ځل پاکه کتابونو کې لیکل دا چرته یو خرو نو د ازمری پوسټه کې دا مندل لې نو اخر لګیدل د ازمری پوسټه کې اغوسته لري چا ورته اغوسته یا خپل اغوسته خو کتابونه داسي دي اوس خر د شکاری لکه عین څه شي ازمره اوس شکار خر راخکار شوی دی نو خلکو خو خیال دا وکړي چې سر راغی ازمره الا شیر راغی منډه منډه اوس خر خو یاله چې کمال خدای څنګه خلکو نه می دوړی ویستله خو خر اوس دا سوچ وکړو چې کده سره وسیه لګ دا وازم پکې خپل راو باسم ماشاءالله بیا وخلک ډېرې منډې وای او دا دا خیال وشي څرمن سره باندې زما حقیقت هم بدل شو اوس چې خر خپل غډراره شروع کو خلک واپس پسې رااله نه مړه سرمنه ور رويستره کړه دې ته ویلې شي نه بې ځای وخت کې څه شي استل ان انکر الاصوات لصوت الحمیر په شکل بدلې دو سره د چا حقیقت څه نه کیږي رو روایې نه بدلېږي الله دې زمونږ اندرون اندرون اندرون خدا را کار کن اے نیم مومن علم ترا نو ډانګي بخره څنګه ډانګي بخره څنګه چې پاغا پاغا خربان ډانګي خلکو مات کړو چورې تا تزمره وخی علم ترا کتام ځان ته په ظاهر کې وای مسلمان اندرون دی بل څه شه دی نوال بخره ټکول بخره تباہی او بربادی به یوستا بسری علم ترا اتنا ګوره اخیره پوره دویم باب دی یو خبره پکې اتا اخلي دلیلونه دیمه خبره زجرنا او درېمه خبره تخفیفی اخروی او څلورمه خبره رد شرک فی الدعاء الم ترو اتا سن ګورئ ان الله سخر لكم چې الله تابع کړی تاسو د پر هغه چې پسمانونو کې هغه چې پزماکه کې واسبغ علیکم او تام کړی په تاسو باندې خپل نعمتونه ولا هدن به د هدایت من عقل دلیل نشته ده ولا کتاب منیر به د کتاب روخاننا من نقل دلیل ور سره نشته ده او کله چې ویل شي دیو تا تابع شي دا چې الله را لګلې نو وای دیو بلکې موږ تابعداري کو دا چې موږ من دلی په دی باندې خپل مشران اگر کوي شیطان اولو کان شیطان اگر کوي شیطان چې بلې دیو لرا عذاب د اور سزون کیتا عذاب سختا دلیل عقلی اعترافی او کته تاسو کې د دیونه چې چا پیدا کړی اسمانونه او زمکا خامخا وې بچي الله تو الحمد لله الله لرا بلکې اکثر د دیونه لا علمون کوي ګنا ولله ما فی السماوات رب د پاره هغه چې پسمانونو کې دی او پسمکه کې یقینا الله ده هو الغنی یقینا الله هو الغنی هم دغه ده دغه الله ده به حاجت الحمید سائل شوه پینزم دلیل ولو انما فی الارض من شجرتن او کشی آچ پزمکا کی دی من شجرتن ونی د الله کلمات هغه څه دی رو روای لا محدود نو محدود شیبا لا محدود لرا څنګه ولیکي ان الله عزیز حکیم یقینا الله زور ور ذات حکمت والا دی ځکه د محبوب عالم صفات داسې دي چې یو کس وای والا تفنن واصفه بوصفه یفنا الزمان وفيه ما لم يوصف ټول زمان په نبی کې کمالات دي چې ختمې دواله نه دي نو د الله معلومات او د الله کمالات او د الله صفات به څو ختم کی مړه څوک به ختم ما خلقکم ولا باسکم نه ده پیدایش تاسو او نه بیا پورته کول تاسو الا کنفس واحده مگر پشان دی او نفس اربنا خلق الله پیدا کئ دسدا لکه یو نفس پیدا کئ لکه تقریبا چې زتا ستویه ما چې اول زمونږه جبا اوس کوم آیات مونږ ته یاد شوه دین هغه دا دی خپل ذاتی خبره کوم ایو چې دا وا چې زمونږه وارث شه بده الله وبخي الله دې په سخت سفر آسان کی نو پتا سو یو حق ده زمونږه وارث شه خامخا تاسو الله د رضا لپاره پړه کې الله وایي بخواس تاسو هدا سنوي شي خبره مې دا کوله چې او کله جمعات نه راغی نو دا په خله بدا آیات ډیر زیاتو ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحده او شان ربانی ته ګورا شګه باندې ترجمه هم کولا دا آیات به مو یو ترجمه به هم کولا آیات به مو یو ترجمه به خدا به ډیر زیاته ویلا تقریبا تقریبا من ته چې اول آیات یاد ده په دې دنیا کې نو هغه تقریبا دای ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحده الله قدرت به ذهن ترا واستو پته لګی بیا ماته تاسو مونږه کچ ولې تدا سی وې خو وسغه په دې باندې الله جبا ډوره وا ما خلقکم نه ده جوان تاسو پیدائش به نه وای څنګه وای هغه دا دغه ترجمه ده خپل واسه ما خلقکم نه د ژوند تاسو نه بیا پورته کول تاسو الا کنفس واحده مگر پشان دی او نفس یقینا الله دې اوریدون کې لیدون کې علم ترا اتن ګوره الله د چا بيد ادا د دنیا نه تلی وای بخ زما بيد ادم د دنیا نه تلی الله وای بخ سخت پر پیسې ډېر غلطۍ خو نشته کنه ماشاءالله دا ډېر زبردست تلفظ نو ماته موږ د قاریانو په نسبت باندې عجم یو دا دغه الفاظ یو موږ د قاریانو په نسبت باندې څه یو عجم یو ذالک بان الله هو الحق ذالک بان الله هو الحق سپینګره و ما چې کله ستر او د پردې خبره وکړه بس ایوا باندې پویدو سیدا ورغه زمنګ د تر کور والتا دروازه کې ودرې د ورځو واستا سو کور ته بیا نه راځم ښا بیا زر ورته ډېرې ته برازم مخامخ بنا راځم د الله حکم دی د الله حکم دی بس ذالک بان الله هو الحق الله وای به خسخ سفر په احسان کا چا وای دادا چې تیری الله وای به دې ناس تو خلکو کې الله بس قران ستا قران تناشي الله تحفه ورته ورسوا کلی ګل دسته ورته ورسوا او پنځه ورته ورسوا قبرستان ته چا په ماړشي ډېر زبردست خوشبويانه الله ورسوا ورته ذالک بان الله هو الحق دا په دی وجه چې یقینا الله خپل وای او د دادا به ډیر خیال ساتي تور وو ډیر زیا خصوصا د خپل ابای دا ډیر به دستای او را په خپل بچی باندې تا د سایلم دی ما خام کې شکر دی تاسو هیڅ کمه نه شته خدای په وړي بارای کې به هر سن خلی او کور کې بوای چې پلانې نشته ده نو پلاني بس سکلی نه وای چې سکلی پلانې بس کوي پلانې بس کوي او د ځان خبر نه ده په واخب کې چرته خپل ابای نه یادای دړه د اخلاص خپل ابای یاد کا د زړه د اخلاص وجاړه والله ته وکړه انشا ذالک بان الله هو الحق دا په دی وجه چې یقینا الله هو الحق په دنیا کې چې ته وړو کې وي چرته خوک شه دنه وړل نبی عليه الصلاه والسلام حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خواله یو سوالګر زنانه رااله حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دوه ور سره لونه دی وغه درې کجوري ورلا ور کړې دا یو کجوره خو یو ماشوم لور کړه او بل بل لور کړه خدا خپل دا یو کجوره چې دا نو دا ډېر په نرمۍ نرمۍ د خلې ته نږدې کوي کله چې وې زر زر خلاص کړي نو په دې باندې ورغلې نو دې په مینځ دام نیمه کړه دا د قشر کې راس ذالک بان الله هو الحق دا په دې وجہ چې یقینا الله هو الحق دا الله دې رښتینه لتستيقنو چې تاسو یقین وساتئ چې یقینا الله حق دی وانما يدعون من دونه الباطل او هغه چې دی بلی ما سوا د الله نه باطل دی وان الله هو العلي الكبير او الله اوچت ذات دی او لوی ذات دی الم تر ډېر مهربان دی الله ډېر مهربان دی تاسو د سیوای قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا په دې وخت کې الله دعا قبل استړیو او قران تراش روزه په خلیو وقر رب رحمهما کما ربیانی صغیرا علم ترى اتر ګوره ان الفلک دبا استا به وتر لس روپۍ نه دې له ساتلی وای زما بچي براشي یوزه پورې با پدې کرایو کی علم ترا ایتن ګوره او ددن خبر نه دی چې داس خوندر په هوش کې نه دی علم ترا ایتن ګوره ان الفلک یقینا ویړی رواني فی البحر په دریاب کې په نعمت د الله دې لپاره چې وخی تاسو ته د آیاتونو د الله نه ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لآیات نخد قدرت دی خپل بيد عذاب خزو ته نه پرې دی خپل به د عذاب خزو په سهارا باندې نه پرې دی ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې نه د قدرت دی د هر صبر شکر د پاره د ډېر صبر کوونکي شکر او شکر گزار د پاره و اذا غشیهم موج نبی علیہ السلام کله چې یو ځل د صحابه سره تل مدینه ته قریب یو ځای دی نبی علیہ السلام د خپل ابای سره مدینه ته راغله او ماماګانو زیته واپس لاړو د شپږو کالو په عمر کې وده بلاره کې ته ابای د دنیا نه لاړه وې د شپږو کالو پس هغه باندې خود سچالو شو هم ایمن ور سره ده ام ایمن ور سره ده وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل ابي پورې خطه او جدا کېده تی شرط اول خو ارتدا ام ایمن عجیب تاریخ لیکلې دا به ورته خلی خلی ته ور سره نږدې شته ما سره ولې خبرې رکې اچرته وا د دنیا نه تلې و وکړه چې ما دا جدا کاو نو دا غ چره او دا غ سوري او می ایمن بیا غزه کې مونږ ته کړه چې مدینه ته تلو غزه بالکل وس دا کم موټر وې ده مدینه منوره ته چې تله بالکل د سره متصل د سره ډیرې د پاغه باندې د نبی رسول الله دغه مور قبر ده ام امینا امینا چې د پیغمبر خدا کم ابای وا و اذا غشیهم موجن کذلل بیا کړه چې ما د الله رب العزت نه ډیر زیاته به غوښتله چې الله دا وای قبر لاړ شمه اجازت بناو نو یو ځل ورته اجازت ملاو شو صحابه کرام وايي مونږه د شلری ودراولو نبی عليه السلام را لاړو چې لک سات شو نبی عليه السلام د خلیره چې وګتلی وګ چې ورالو نبی عليه الصلاه والسلام جړل او ډیر زیاتې جړل وایزا غشیهم موجن کذلل یا کذلل پشان د تیرو دعو الله مخلصین له الدین نو چغوي الله تا خالص کونکي دغه د پاره د بلنې خالص کونکي دغه د پاره د بلنې فلما نجاهم ال البر هر کله چې خلاص کی الله دی ولره وچو بیتا نو فمنهم مقتصد زینه د دیونه الا کل خطار مگر هر بیلوزا نا شکرا یا هر غدار نا شکرا یا یوحنا ستقو ربکم اے خلقو د الله نه ویری گئی او ویری گئی د سزا د غورزنا لا یزی والدون چې حق باندې شي ادا کوله د فکوله باندې شي پلار د خپل بچی نه د څه شي ولا مولودن هو جاز زنا والده شیئا او نه پلار چې د حق ادا کی ولا مولود نه نه بچي هو جازن چې د حق ادا کی دفاع وکي او والده د خپل والد نه لڅ شي لار به د بچی نه څه شي نه شي د فکوله بچي به د داجی نه څه شي نه شي د فکوله او دوکه کې دوکه دې نه کې تاسو لرا په الله باندې دوکه با شیطان الا یا خاضعا بحر الامانی هداک الله من هذا التوانی اے د امیدونو په دریاب کې غرق انسان تر کومه پورې په غفلت کې لاړه د ځوانې دور دی لاړه ته وسم غافلې فمهلا ايها المغرور مهلا فمهلا ايها المغرور مهلا پرېږده اې دو ککړې شوی انسان تر کومه دا دوکې بخره فلا تغرنکم الحیات الدنیا دوکه دنه کې تاسو لرا ژوند دنیاوی او دوکه درنه کې تاسو په الله باندې دوکه با شیطان یعنی د حال علم د الله سره دی و یعلم ما فی الارحام نو د استقبال علم د الله سره دی و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا نو غیب مکانی دغه علم د الله سره دی و ما تدری نفس نه ده په هیڅ یو نفس به ای ارزن تموت چې په کوم ځمکه باندې بمري یقینا الله ده دی هغه لوی عالم دین هغه ورته چې نه نه اے منصورا تا ته پدې کې یو پیغام دی چې پدې پینځو خبرو کې وګوته نه وې د دې علم د الله سره دی د دې تصرف د الله سره را لېږي بارانونه پوهه ده په حقیقت دا چې پر رحم کې دي پورا حال یو الله ته معلوم دی پورا حال چاته نه دی معلوم وما تدري نفس ماذا تكسب غدا نه ده پویا هیڅ یو نفس چې سبا کوي سبا مونږ نه یو پویا چې سبا بسی مروبا ژوندې بایو تبا بای روغ بایو صحت بای خوشحالی بای غم بای مازا تکسب غدا وما تدری نفس نه ده پویا هیڅ یو نفس بی ای ارزن تموت چې په کم از مکه بده مري بس اچا ته دا علم نشته وای د بدن حال می معلوم نه ده چې به می تن د تن چې به می د تن چې به می تن د کوم وطن خاور لذین ما دا پته نشته چې کوم یو ځای ته به زما د تن هغه زما تن او زما بدن حدیث د محبوب عالم دی صلی الله علیه وسلم چې کوم ځای کې الله د چا لیکلی ما غزه ته څه پیدا کی حاجت پیدا کی څه حاجت پیدا شي کله مزدوری شي کله علم شي کله څه شي کله څه شي بشان ربانی ته ګورا قضې به ته به الله رسي او اقضې کې بستانه ساګسته کی وما تدري نفس بأي ارض تموت ان الله عليم خبير الله د علم والا ذات او خبردار ذات بسم الله الرحمن الرحيم